بیا ته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولا لکه خیالو کو چې والله سر په وشو دا د سپینګری چا سر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بډای راوغختو چې ماما کمه خبره در باندې اثر کړو چې ود جړل هغه ورته وی چې ملا صاحب پښتنه ماکا پښتنه ماکا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه په تا کومې مسلې اثر وکړې و چې وښ وزړه مې چاو دای ما مې زړګای لټاوه ما ما مې زړګای لټاوه ژړو مې پاورغو مې پسې کړې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پويګم کما کلیم ژړو مې پاورغو مې پسې کړې دو نو د داسې مولا ذمہوار نه هم لکه تیراته مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خوده او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما متبري ختمېږي نو چې ویل کوه ملا صاحب باس به کو که پړ مې کړې تختې به او که پړ دې کړم تخته امولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي ویل قاضي صاحب را میدان ته شه قاضي صاحب خو په چاړه ده ونیا او چې را قاضي صاحب په دې خونه پي و مکت بیا څه او صوبن ته شه دا سترا داسې بیا څه نو وای پاسه په صوبن ا تاسو ورته څه لوی دی مېله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده بیا څه څوک به نه پېژني نو دېخوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې داسې کرخې چونی کګې وګې لکه انګریزي چې لیکل شي وایي وایي دا څه هغه والله که په دیم پوي نه چې مالا استرا شیخ وڅ کی سټه نه پیژن اول چې راول وګی ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستو مو دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دی ورپسې رستو نه اواز کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه وایي چې مونځ دې د مات شه که ما مات شه مالې په مونځ کې دې خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مال وای چې مونږ دې مات شو کډیر سر مې ور سره خو کو مونږ بیا و نه تاسو خیال راغی یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچته کړه کور ته راغې مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ځوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مونځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب معنی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زوالې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرکم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته وایم ځان له خو نه وایم ولې دې چرګ شل روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیخ دی وزه خخول لدی وړي ویل زه مړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړي ده خزه ویلو درې گئی مال څه وصیت کړي مولا مړ شو او راځي مال تعالی دی راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوب کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرک پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه تا کچرو تا اسپتال ته مې ضرورت مه پېښوه دا دعا هر ځای ته چې ورشې شرمخان پکې ناست چیچی خوری دی فناکای دی دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تک شین شو چې ځان ته کتلی چې بیړه غرق شو خو زه شین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بمو لګي نو سې کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج ورازه خوري چې مخ کې تله ده چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي ده یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپتیره کو نو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئ نو زه خو به وده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ وده شوی دی کارغه ته ویل چې خورئ راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خوريه یو تپوس درنه کوم خو که جواب دی را نکونو مرګ دی زه دی ویل ماما وایا وی دا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که زه خبر مې خدای د څه پیدا کړی ویل بس جواب دی را نکو خړپ خله ورا چولې خړ چې څه سات تیر دی چرګې را پاسولې چې خوري یا پاس استاد څوکای نمبر دی وې ډېر خدای دا کارغه څه شو دا سه بار لکتلې چې چرګ را نږدې شو چې خوري یا وې زما په خپوم داسې په پنجو زور کوو خبره اترې بکوش په به تیرو یو تپوس در نکوم کدی حل نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خوا ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما غ اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تلیو چې هلته مړه که صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلې دا تلي صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا په رامات شوه هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګم او دې ځای نه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلق وی راوی کنی ټوله دنیا را لچ مونږه مو ګورو چې دا څنګه به خو چراوی وست دغه سلارګه په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودا مستاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډیر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څو ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زه مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روټي کھا کې ته وخت ګال کرسي نو ما ته چې اسی به کھانے انا مالاو نو موږ خو اپریدي یو زمونږ ښځې اپریدی دي نو زمونږ روټۍ دومره دومره یي د طبخي سکړکو ورسره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسه وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو چې ډېر تنګونه دي نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم د خان سره خو چې لک خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېخ وي چې راکېخ وي نو درزه درزه درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې شي دا د په شکال ټنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې خی ووال چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلې یو خانه والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا دبم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویل غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شاه نوکر ته وی چې بابوجي معافي ته مې مانګتا هوں خزلم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري پخوا به تقریر نیکانو بزرګانو پاکو خلکو ته به خلکو غوږی خو اوس د جمعې په شپه به خلکو تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جمعاتونو کې په جمعاتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسي یرا بیګا دی ولیدا ا ملنګي په کې لاڅ کو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا په دې کې بل بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کیندې کړه داسې ته خو ګورې کنه اخبار کینده ملوک دې کس شه دې ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفاتونه کوي کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلی ګر مولا بیړه تباش چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي شیطان یو ځلې ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر خر کړو نو د الکان په سورید چې سورید په زینو د نور الکان وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشونو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی دا غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړی یو د مولا په شکل کې پیدا کړی یو د پیر په شکل کې پیدا کړی یو د میا په شکل کې پیدا کړی یو د شیخ په شکل کې پیدا کړی یو د حکومت په شکل کې پیدا کړی یو دومره اولاد پیدا کړی یو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علی السلام ته چې صاحب قرانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علی السلام ورته وی چې ته ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی مې خیریت تھی او کوئی ناخوشګوار واقع کې وا خبر نه آئی الته پنځل لسمړی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانه له او دا خو رښتیا زه غر کېږم وی راځي کنه چې داسې بار چکر وو بار راوته داسې د لاوري صاحب په مټیي تیر شو چې تیر شو نو موسی علی السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه نه ونکړي هغه د الوا ګوته غنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا ا د ګاډ سپی په پیشو ورټوپ کو چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالو اغستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستا سپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وای موسی علی السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علی السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چا یې خېو خبيسه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار به ولې جنگې ده د فساد جر حکومت ته د پاکستان جر قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولې زه شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قران غوندي کتاب په جمعاتونو کې مګي پیګرزي قران غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کیږي شرمېدلی ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو راکېخوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو اگر کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدا عمران مړ کو زب به خدای پاتې شم نو ور منډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډی کړی دور پسې منډی کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې ازما زوی د وجلې سره په یو کلی ته ننوت ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تا پس خو کوتک په لاس سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی دي د نه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما د نه را اخلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کو تاسو عقلو تا بجلی فعل کې دو سره تا تا دغه لګېدلې دي جنریټرې اتوماتیک لویا بجلی فیل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوه دا هغه د بادشاہ خزې دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ول دا دکانونه لګ ډک دي د وریجو غوړو نه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو وریجې ملاوي کله بادشاہ خزه څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه ملاوي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزه تم پته لګي چې په پیسو څه ملاوي کیږي چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو ته پته نشته چې په پیسو ته شي ملایي هر شی مفت او بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته دی ولوي دکان ته ورغه دالوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ لوم دی دا دکاندار دومره حلوا پرته ده دې خوري نه ورته ناشته نو د لاس ورولې دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دی ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاجو ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړهې پلیت کو لاسې ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړی او ټیمې ور کړی دی او ټنګېدا او د په خر سور روان کړي څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودي وی چې بلې صاحب او تللی وم وی چې چطور وطن بود افغان هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر خپل برای چی و تماشها مفت فوج بم در پسی او تماشه بینډ باجی بغږیږي دار سال ته مفت هندستان د سي خملک دی اوس کله غوندي عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دی به وقوف تنه عیش جوړ او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې ډېر دو سو خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دي بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه مالما تا ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه اده مولا وده وکا کنی ویش نم ده اده مولا وده وکا کنی ویش نم ده امور ډیره تنگ کړه ولا وادو دی وکړه یو میاش چې تیر شو د شپې په 12 بجې چې غشوي چې وادي وادي رومنډا کا وادي رومنډا کا امور رومنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیرا شت چال وشو وی چې دا خزه مې اور خاړاولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړوي وای په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک دی سره به ته چل کې دا حسن د دې بیا له ډلې به څه مخې رحمان بابا وی چې په مخې دار چا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ما چین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناس نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اده ملک زوی ورته आवाज وکړو چې کلندر مخکې سټوزګار کا دمه در سپیرا وسته و نو هغه کینو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی اوسګار ویل کوس کته دا سوق دی زه مو زغلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کی مال ورته چې دی خو راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتنو وی جی دا زنانه ده مخکی سی که ما دا خو زنانه نه ده دا خو شامیلات ده دا زنانه ده که ستا موری ستا خوری ستا خزی خو زه به ورته سیټ پریدم راځه پې کینوه او که دا پنځه لکه خلکو بیګام کتلی نو راوله په دا منځ کې دې سړو کینوه چې دام خوشاله شي او دا سړی مو خوشاله شي خر وروسته چې کېنول نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لاره یې والته ما لودراو چې وې درول ما لالکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرې خو خوار شي دا درنه روانه شو شرمېدلو بېغیرته د ذلیل بچو که مطلق کمینه او داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړی په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په خې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې مال به وروړي او په کواد کې باغی الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کی په مزه کې به دغه وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړ او دا مې وې چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلو دې غیبي ملایکو ولیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشال لا کې زونی ومه دا د یحیی خان په وخت چې ویني هم کوارډ جیل کې وما چې بیا مارشال الله عدالت ته پیش کوم وی تاده سي چل کړي معلما خو دا نه دي ویلي صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاګل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دي ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چاوړې دي نه مارشالله عدالت ته ما وی چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت دی وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کاڼي بار نه راوغوښته سي آی ډي والا وایي چې وې مولانا صاحب لږ آرام کې زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس په درې کانی می واچول په سلورو واړو مجسټریټ نمبر راغی ما تل ما خو نه وی واده کړی دی ما چې نه وی طلاقی شي خبر داغه مې ورواچول په دې خبره پوهیږي چاته ویلې شي په دې منبر درته ارڅ ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبرم نه شم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بس تا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بډای دا په ډګډګی نشي سرول نو لوري سره کړی الګه دا څه کوي بچی ہے ای بچی غټه میخه یو ای بچی دا غ شرمې دلې قوم ګران او محترم او اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټیلیفون نمبر دی پچیس انتیس بارا سپیشل فرمایش د حاجي عزیز خان ده. جمعې لمونځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړ بالکل مونږ درپسې یو مال په آرام کې او ستاسو دا جماعت کې چې څومره ناست دي په ایمان یې وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم ځکه ما خو درته ویل چې څوک ما بوځي د هغه جنازه بیا زه کوم مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم ترې تپوس کوم او غریب راغی اسلام علیکم مولانا صاحب ښه یې جیجه ډېر خیر نور ښه الحمدلله په دې به مونږه جنت ته غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې یا داسې چې دا څه سره وګوري کنه السلام علیکم دا سی به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورته زئی او بیا مان در ټوپ کړی وي چې زئی رک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغله هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شوه جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بلکل بلکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست نه تاسو ټول وای تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل کوم ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته ایو یو ملنګ یو کور ته ودرې دی خیر راوي خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردی ایمان توره نه ده کړی خپل ایمان دی راکه خدای پیدا کړ اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېګمو کې ورننه وځي زکا چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاش دننه نه ځي او دی خو وګوره میاش ګوري څوک میاش ګوري څوک اوګي تګي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پي هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوګي او تګي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده د دا دلته چې ناست جی ما میاش کتل ها اشي غریبو یریږي چې جوړ خدای کتلی دا څه ده کنه دا اشي غریب منډه کی چې اوس مې الټا ونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ممبر نه صحیح بر سره دار کهنګي مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله سمره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80 فیصد 90 فیصد مونږ سره اخترم کې روزه ٹھیک شو جی گاز ورکم دوی څه وایي دا یو سوشن پسندي دا یو سوشن پسند مليان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشن پسند دي هغه ته مې چې یو ستنواله سمېږي نه سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړ نه سمېږي ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل گریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی چوبیس گھنٹے غل په سر تپای کنه تپای چوبیس گھنٹے په واده کې وګوره تاسو ستال جوړ کړي هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خیز ویلې کلاشن کوپ ور کړې نو واده کې برامه ده د بالا مړې په تر چا به دا شلخه تماچ کوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړي په مړي کې جواری څوک کوي هلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نکړم د قوم زه معاف نکړم دا قوم قران خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سي آر دی قران خوري وای دغه قران دی اور میګ مات کا خدای دې تباه ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل قران خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر راننوتو نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دي کوسه کې پیدا شوی دي او دلته لوی شوی دي الحمدلله کالج خو څکه چې پهلی او دویم جمعه تم رانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلې چې زی او راځي کړي دا کله دا چل شي کله دا چل کې کله دا دا بز پرېدم نه پرېدم بم نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه یم دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای کمقلونه وای مالکه ته نیت چې په منځ کې تړې مخ کم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمق تاسو ووایئ په ایمان چې دا څومره دې جلسه کې ناست دي خپه کېږئ مه که خپه شئ داسې خپه شئ لکه زما پلار چې خپه تللی دی قبر ته خو بس برافات ته الوا ده او کیر دی او شربت دی او اخرا او سټا او لاس چت کو د خزو کار دی ویلا په بنیره باندې ارواګانې ناست دي لاس چت کوي چې دا والی او یویس په بنیرله الواګانې الوا ده که را ارواګانې کوم ځای کیني خدای هم سټه وباسي روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو او بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ما ته یو ورځ د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي نه خزي پوي دی او نه سړی پوي یو پادری سوال وکړ په یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ترک دی خو چې ترک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوګ ولې ځي تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن پنسټ په بمبارۍ کې شیر دی کس چیز دی تفسیر بجلیګر مولا قابل اعتراض کوم مې نه کړی قابل اعتراض تخلی ما خو سن دی ویل او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونه نو ستندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستن دی ولې دې سړی ته ولا دا به وقوفي یی به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستن نه جوړيږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مون کوړتا نو په سپینه تانه باندې ده کسٹم والاو چیکنګو کده خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تا غونې چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناري ښځې هم ځان سره کسټمڼې بر برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وای شي ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګه تجربه کاری او ځوانې به په سپاهي توپ کې برتي کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسټم کې خزي وي الاره تر او خته نو په خلکو دا سلاسونه وال چې څه خور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بډای چې دا نو دی ته چې بچې دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه چې نو چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خندا شي دا لارې نه منډه کړې دا چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې پته خان وروره هغه چې هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي جمع او سخت یخنی و سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نرستو به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې په تخانه وروره چې ها وې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناس وي ګرمېږي به هغه چې دا اور به حالت می او دا هغه بې وقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې عرس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزی راشي صاحب شمه ممه په دغه کې لګولي او ورشي بابا ترست په قبر په دې خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خپه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نازیزان عرض می داو چې دا منځونه و غیره زمونږ کې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندل نه دی یو سره او تاسو کولو کرتے گئی ماں یعنی زه لرکې ورکې دي ورک شي په سترګو مې بد لګي د د بیړي غر کا شچې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټی ته ور روانې شوې نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ ممبران کو کو یا کني کو امریکایان له ووټ ورکو امریکایان له حکومت ورکو کو یا کني کو مونږ خدای پاک چې مونږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سنیماګانې په دې سنیماګانو کې به سپي ګرځي که زموږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سنیماله په دې سنیماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بلیټ چې دی بلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بلیټ دکانو باسي ټیک ده دی بلیټونو باندې با دا د بلیټ ډنډې به د بلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچی اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو ګیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړی ځامن نه دي دا د سټمار ځامن مازیګر زګورم په بالا ماړی کې یو وی سی آر پوګه کړی او یو ټلویزیون پوګه کړی چې ما ته وګوري دا څه باندې چلو کی او منډه وی او تیریږي ټوله شپه مورې پردیس وای د مورې تور شړای لنګ او د لور کاسیره څومره درنګ دی دا د سټمارې ځامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکی اخري واورئ یو عاشق ته چا وویل چې بې قراره یې ډېر؟ وي او جي ډېر بې قراره یم. ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځه وه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپل ټیک کوي نه خدای راستی کو حکومت ټیک کوي نه خدای راستی کو مونږ ټیک کو مونږ ځان لدر تدا سي پتاپ کې ناسو چې کله بدر کې غټ سنډا غزي